الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن يا من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا فهكذا منه إلينا وصلا فدي باب کی مصنف صاحب و خبرې ذکر کړي قران په تجوید سره ویل داغه حکم داغه دلیل داغه ظاهری فائدہ د تجوید تعریف د تجوید کمال د قاری کمال او د حصول تجوید طریقه تجوید به څنګه حاصله دې ټول سره تجوید زده کیږي نو ځکه وای باب معرفت التجوید باب دې په بیان د پیجندو د تجوید قران په تجوید سره ویلو حکم څه دی او دا غي دلیل څه دی نو حکم او دلیل واوره والاخذ بالتجوید حتم لازم والاخذ بالتجوید او ویل قران کریم په تجوید سره حتم لازم دا انتهایی ضروری دی حتم لازم من لم يجود القرآن من لم يجود القرآن کم سړی چې قرآن د تجوید د قواعدو نه خلاف وای په تجوید سره قران نه لولي آثمو څه شه ده ګناهګار ده څه شه ده دا معنا شو اولی لانه زکشان دا ده یا لانه زکدا قران چې ده به په دې تجوید سره الاله انزل الله نازل کړي دي الله قران چې نازل کړي په تجوید سره نازل کړي ورتلناه ترتیلا چې خبره مضبوطه شي او شیخ زکریا ته وای چې دا دویم لازمون تفسیر د اول چې حتمن دا حتم د حتم څه وای یعنی لازمون لازم مطلب یو جو دې قران دا صحیح نسخه ده بعضې نسخو کې راځي من لم يصحح من لم يصحح القرآن خدا اوله نسخه چې ده یو جوید دا احسن ده او خایسته ده اولی دا تجوید چې کوم ده دا خاص ده د تصحیح نه الطرازات المعلمه ولوي من لم يجود القرآن آثم دا القرآن په نقل د حرکت سره دی دا قراءت د ابن کثیر دی الله او کی تاسو ټول قراءات وایي الله نو سوال کو چې الله د قراءت عشره وكن رجلا رجله في الثرى وهامه همه في الثريا دا نه دا سره جو چې په پزمکه او همتونه د ثريا سره لګي ها سستیا داسې خطرناک شی ده کنه چې سړی د مخ کې مزل نشي کولی یا رب دومره ډېر کتابونه به څنګه وا دا دومره ډېر روټۍ دې ته پنا کا ها او کتاب مو وایي هغه چې د ګران دې هغه په مخ کې بوزي او د مرتبه او جتیږي عند الله او هغه چې د اسان دې چې د ډېرې غواړي خو د پاکستان خبره کوی نه تمره ممره دي خو بس لا ورته وتاړه چې څلورو کالو کې بس قراءات عشره تا ویلي سره د کتابونو نه سره د حرف اب توفیق الله کی تاسو ارادي پورا کوئ نیمګړې مګوي الله نه سوال پورا کوئ ها پس چې الله معنا هو تکړه خپل مجود قاری قراءات عشره سره عمل سره خلق ته رسول سره ما دا من دین دا کار سکی خور کې ټول عالم کتاب دلیل دلایل موږ ذکر کړی د وجوب د تجوید په قاعده کې ویلي مو ابتداء خبرې پوره تفصیلا شي تا خو د کتاب موافق لګیایو دی وای الله په تجوید سره قران نازل اے که سو کوئی تجوید نشته د تجوید پښتو کې معنا دا د قران سم ویل نو که څوک وي تجوید دي هغه مطلب دا چې قران سم ویل نشته او بل نه مو خبر کړ باجر نه کنه دا تاسو چې وایي دا غنه دومره د حکم ذکر دا هغه کټ دوک کوي چې غریب سره خبر نه دا کوم ذکر راغلي چې دومره وګړه غنه وکي اے غنه نه کو غنه تینه باندې ورته کوم نه دا دومره وګړه مده دام نه کو څګو ما دم نکو نور وای نور څه څو نکو چې هغه در لټول چې نو شمارې چې دانې ته بالکل سر پسترګو پستانه دی او تاسو کوم د یو حرف په ځای بل حرف بدلول جایز دی کوي چې جایز دی بس هغه ګټل او تا تا باید یو سره دا وایي چې قران کې د حافظ جیم وایا صحابه د عین وای جایز دي بس هغه څه شو لیونیه ته مرده کې ګټي صحیح ده او کنه وای نه دي جایز لخوا چې جایز نه دي اوس ته سورته فاتحه وای خو یو حرف په بل باندې نه او نو کوم درته سنوا مدونو کوم درته سنوا خو خیال کوو چې چرته داسې ونه وي چې ولا زوال دي اجر دادونو چې دین استراحت استراحت ها المستقیم نه چرته د یو اندوم په دې کې اختلاف نشته چې یو حرف په بل نه بدلی مسلمان غلا تر کې نه بلکې تجوید او قران اخو ډېر لوی شی دی په پښتو کې چې د یو ټکي په بل بدل کو خلک بدلوي لیوانه لیوانه ته څه تا ما ته یو بر اورنو بیا دې کې اوپر اورنو ته اوپر نه پیږم چې اوپر سي بعد په پا بدل معنا ورکړي معنا نه ورکړي ها حاجی او بل دا خبرو کا حکم یې لګول چې کم سړی په تجدید تر قران وي ګناهګار دی څه دی ولې به ګناهګار دی چې الله کتاب غلط وي الله کتاب چې غلط وي هغه ته ثواب ملایږي ګناهګار دی موږ لږ ډلې ذکر کړې بیا هغه کې وایي چې کومه ډله کې راځي ها یو خو الله په تجوید سره نازل کړي نو تیم سم وای الله سم نازل کړي نو سم وای قرانا عربيا غير ذي عوج قران په عربی ژبه کې د کوګواله بکری ته د پښتو کې وکاږي وای شي کنه معنی کنه د تجوید دور د تجوید دور ته د نحومیر عبارت هغه د پرځای کې دور دکې خو لکه د هدایت النحو عبارت د کافی عبارت د شر جامی عبارت ابن کثیر قرطبی طبری کوم تفسیر راغلی ابو حیان بحر محیط والا اے خلاصه د خبره دا د احادیث کتابونه راوخله تبع حدثنا کې مې حدثنا تبع باقی فرض څنګه دی په کومه طریقه دی راغي پوره تفسیر بیا ال ته وګورئ موږ ویلو اخیری هغه دولس دیار له خبرو کې موږ یو خبره څه کړې و حکم د تجوید د حکم د تجوید کې بیا تاسو وګورئ او ال ته تاسو پوه شئ قران الله په تجوید سره نازل کړي دو مقصدونه لري لانه به الاله انزل اے یو مقصد دا دی الله قران کې د تجوید حکم کړي الله قران کې د تجوید ورتل القرآن ترتیلا قولوا لقرآن کریم په آرام آرام سره ورته القرآن ترتیلا او د دې پوره وضاحت ما کړو چې د ورته القرآن ترتیلا معنا څه ده ترتیب دې ته وایي چې قران په آرام آرام ولستې شي دل د وتا ته بعض خلک وایي کوئی قران مړ د تدبر د پاره راغلی لیتبروا آیاتی قران سره پاره راغلی دلته د یو نزیات مفسرین د یو نه زیات مفسرین لیکلي تفسیر سعدی لیکلي تفسیر قرطبی لیکلی تفسیر طبری لیکلی ابن عاشور لیکلی تفسیر الوسیط د امام طنطاوی لیکلی دي ټول لیکلی وای ترتیب سره قران لستو سره تدبر راځي چې ته قران دې د بار راغله د سوچ او فکر پکې وشي سوچ او فکر به بګې الکی چې تم دلته کېنه ویل شي چې دی ویل نه ویل شي د لوبي دي پریان بدیل شي کنه چې بعضې که زه مو هم کنه زیاره مال انګلیش نه راځي انګلیش مو ویل نه دی ناراضي بس پلانې جبه ما ته ناراضي اکثر مولیان مو یې موږ پلانې جبه باندې پویګو بس او نو ورته لاس اچي نه پی پویګو نو ورته او دې کې قران باندې پویګو نه راغستې ځان نه کسانم کینو پوینه شو 500 او 100 او 200 الکان ماشومان دا شاګردان او درسونه یو یو څه دي دیږي ته تجوید بکې بل لم یجود القرآن آثم اشیرات ته معلوم دي قرآن په څه کې راغله په عربی کې ان انزل الله قرآنا عربيا بلسان عربي مبين واضحه جبل واضحه او دې مقصد دا دی لانه به اله وانزل چې الله دا قران نازل کړي په تجوید ته یو غدار چې قران کې د تجوید حکم نازل کړي دیم دا دی الله دا قران په تجوید سره نازل کړي دی د تجوید نه راغلی نو قران نازل شوی په تجوید دی نن ته خلک څه کوي اول وی ناظره وایا بیا حفظ کا بیا دور کا چې خو پوښي درته په ورځ قران واوري بیا اخر کې تجوید کا تاسو لور پنځه کال دې سوکو قران دی وی خو به تجوید نازل شوی په تجوید دی او د ازدکې بلا تجوید اخر کې ټیک کړي اخر کې ټکی لکه دیوال دی کې ډېر خو ته داسې وي ته بل داسې کوګوګ دیوال او بیا در پسې لرګي راغستې چې سیده کې دیوال دکی هغه دې کنه دا لرګي مور بازار راغست یو سیده نشو کاګه واګې دي که تاسو سره د ابتدا نه مهنت شوی ولې به دومره تاسو پریشان وئ موږ ولې دومره پریشان ونه شي په خبره دا دې چل لګا بلکې تاسو کې داسې طالبان هم راغلي بیا تللی چې هغه ته استادانو مشورې ورکول شي غوړې دا وروکا توکا دا وروکا تجوید لاونه کې دا دې ټیم ته خبره معنا څه دا د خبره معنا دا وروکا مطلب دا دی چې دا ورزه کوکا که تجوید کې خو بیا زماده زماده دغه نه خبر شي د کرتګونو نه زماده له سقولي خبر باندې ورسېږي کنه تاسو استادانه مې شاګردان ورته دي موږ لانی د تدوید ته به د شروع کی کنه چرته ده چې د زړه زړه کتابونه را پیدا کی طالب جوړ کړي چې دې چرته لاړ نشي شکر ته ونه وځي استاد یې ټول غلط وو ابتدا چې تاسو کله کلاسونه چلوي د ناظرین تجوید شروع شو او د ناظرین تجوید شروع کی دا نشته چې ول دا دا دا بیا تجوید احفظ ثم جود قبول زارش نکا اول یاد کا بیا سم کی سم به وی او زکه به او یادې به روان وهو ايضا حليه التلاوه وزينه الاداء والقراءه وهو او دا تجوید چې کوم د ايضا هم دارنګ حليه التلاوه دا د تلاوت دی ورده د تلاوت کالی دی لکه څنګه یو زنانه کالی واجی باغی خایسته کی نو دارنګ د قران زینت دا چې صحیح ادا شي چې قران دې د تجوید ادا کو د قران زینت ته ختم کو دا غي کمال دې ختم کو دا غي تلاوت نظری دې ختم کو دا غي هغه تلاوت هغه تلاوت دې ختم کو چې غي ته ویل کی تلاوت تصویری ویل کی خلکو ته معنا ورکړي هغه تلاوت دې ختم کو وزینت الاداء او دا زینت د ادا د والقراءه او د قراءت دا د تجوید ظاهری فائدې درته ذکر کړه ظاهری فائدې د دې ځان دی خو به الله حکم کړی خو ځان ته دین دا چې سره د قران زینت دی قران د الله کتاب دی الله د طرف نه نازل شوی ته چې انګلیش وې او لغه ته خو دې خو هغه خلک یې مړ انګلیش ته کې پښتو ده اته لا اردو یې زما وایي ټول دغه بورې خان دي ها چې دا څنګه اردو ده سړی نه خزه جوړه خزه نه ځاړې جوړه ها اردو کې څه غلطه یو بورې خان دي انګلیش کې خان دي قرآن کې څه غلط څنګه دا په نیت تړلې خبره نه درې الفاظ ذکر کړ تلاوت ادا او قرائت تلاوت د هغه قراءت نوم دی چې قاری بخپل وای اے قراءت القرآن متتابعا كالاوراد والدراسه مثلا ته تلاوت کې مثلا روزانه یو یو پارا دې ته تلاوت وای بیا د استاد د سبق غوښتو دوه طریقې بیا مې درته ویلې او دا چې استاد ته تیرې استاد درته غوږ نیولې او بل دا چې استاد درته سبق وایي تا ورته غوږ نیولې ا خبره ما کړی و او بهترینه طریقه ما دا خو دلی و چې استاد نه اورم او بیا ته ویم تقوا به د دورونو کې داسي اوس به می بازونو کې دورونه استاد به رکو یا به طالب و یاد مو دي خو بس مصیبت دا چې تجدید ونه وکنه نو استاد به ورکو په منډه منډه وي بیا شاګرد په منډه منډه وي ا بیا 30 پیری 35 پیری واړول اپاو به واړول نو ډېر خواري و ولکه دا و چې تجویز نو خپل یو استاد سره په دې طریقه به خلکو دورونه کول به ته نه ده موږ هغه طریقه استعمالو کړه یو ټیم تلاوت کو تاسو را بته وای تاسو د استاد خلی تو قتل ادا ته مو قتل بل ټیم ته خپل تیرې او دې کې خپل وي خو زه صرف نه ورستا بیا بل ټیم کې تاسو نه اورېدل کی دوړ باندې عمل کی دا بهترینه طریقه المنح کې مولا علي القاری ذکر کړی